چې جهاد او اسباب د جهاد که جهاد وی کني او اسباب د جهاد تیار ساتي تورا داغه زمانه زغره نیزا دال اسو تربیت خاص کر تربیت د دې دغه د تیر اندازې دا کوي نن مسله ده د تورې د پاره غاړکې جوړې دا څنګه ده صحابه زمانه کې دا غاړکې استعمالې ده کنو استعمالې ده یا مثلا میدان ته راووتې څه خطره غوندې ده او دې غاړه کې دې توره اچولې ده یا نن سبا د ټوپک اچولې دی دا صحیح دي که دا صحیح نه دي نو تاسو ته سرنامه دی باب الحمائل دا باب دی د حمائلو حمائل جمع د حمیلتون دا د تورې هغه پټې نه مګر دې ته سوي دا تماچه چې سړی چې یو خې کاش ته کنه لر کدا بل دې ته سوي دا دلته چې چوری ملابند بیا یې غټ نړۍ وي دا دلته نه چورې غاړه کې ها تی کې بیا شي دی خو په خیر کې پښتو نه دی تی کې بیا شي دی کاش بیلی دا غاړه کې نه ده بس دې ته حمیله وایي او چې جمع شي نو څه ورته وایي حمائل نو څنګه شو باب حمائل دا باب دی د غاړه کو د تورې چې توره د غاړه کې چولې ده او په غاړه کې دی چولې ده وتعلیق السيف او رازوړندول د تورې بل عنق سټ کې دا غاړه کې دی چولې ده او دې سټ کې د توره رازوړنده کړې ده دا صحیح دی که نه دی صحیح ما به نن د ټوپک اچولی دی دا صحیح دی که نه او خوالې چې په دې نیت دی چې چې چېرته جهاد شروع شو یا داسې غلط سړی یا دغه کوو دا نه چې مسلمانان پې یری حدثنا سليمان بن حرب قال حدثنا حماد بن زيد عن ثابت عن انس رضي الله عنه قال ثابت بناني روایت کوي د حضرت انس نه قال انس وی ګوره د پیغمبر علی صلوات و سلام دلته دو صفته ذکر کوي مخکې درې ذکر شویو هم دا حدیثو کان النبی صلی الله علیه وسلم او پیغمبر علی السلام پیغمبر علی السلام احسن الناس ډیر خپل د خلقونه پیغمبر علی السلام د ټول خلکو نه خکولیو څنګه خکولیو سیرتن بصیرت کې په کارنامو کې وصورتن او پرنګ او په شکل کې دا د پیغمبر علی السلام یو صفت احسن الناس دیو ډیر خکولی د ټول خلکو نه و اشجع الناس او ډیر بهادر د ټولو خلکو نه حقیقت دا دی چې رسول الله کې څومره شجاعت او بهادرې وی نو د صحابه زمانه کې دون نه وی ښه د دې وجه نه غټ غټ بهادران هغه چې متاثر شوی دی د رسول الله نه نو داغه د بادرې نه متاثر شوی دی ښا په چا کې چې یو صفت د کمالي او هغه صفت سره د شوقي نو دې د بل نه له متاثر کیږي چې دا صفت بل کی زمونږ د مولیان نه دي علما دې د چانه نه متاثر کیږي خو که ورته یو عالم راغی او د هغه عالم علم د دنه زیاتی نو دې بیا هغه ته سرګ دي هغه نه متاثر کیږي نو رسول الله احسن الناس هم اشجع الناس هم د ټولو نه بادرو که یو ځای کې تاسو خیال نو بل دام ویلو اجود الناس د ټولو خلکو نه سخی د صحابه زمانه کې چې رسول الله کې کم سخاوت او دونه بل چا کې نو ولقد فزع اهل المدینه او یقینا غبرو شو اوسیدونکو د مدینه ولقد فزع اهل المدینه او یقینا غبرو شو ير را لاله په اوسیدونکو د مدینه لیلتن یوشپا تاسو د بار نس د hebat اوازونه وشو د مدینه په خلکو باندې روب راغی یره چې خدای خیرو کې دشمن دې کسدي نو چې دوی جمع را غونډه را جوړوله او ډله را جوړوله دی کې ډېر وخت و دې وخت کې پیغمبر علیه السلام د ابو طلحه نه اسم غوښتی دی بیا تلم دی د مدینې نه چاپېره تاو شوی دی او بیا واپس راغی چې واپس راغی دی خلکو له مخې له راغی فاستقبلهم النبي صلى الله عليه وسلم نو مخ تراغي دوی ته پیغمبر علی السلام دی بار تروان دی رسول الله واپس راته وقد استبرأ ال وقد استبرأ الخبر او رسول الله چې دی معلومات کړو د خبرو تحقیق کړو د خبرو لیکن منس کې سم نو وهو علی فرس او رسول الله سور په یو اس دا اس د شاول ابي طلحه د ابو طلحه د ابو طلحه صاحب اسو او څنګه اسو عرین عرین دا مخکې تاسو ویلو د عین پیخ درې غړندې عریه یا عریین د عین زور درې زیر د یې شد عری هغه ته وی هغه چې هغه د غي بربند لوس زین من په د پاسه نی ګوره دا څوک نشي کولی ښه هر سړی په نغه باندې لوس اس باندې سورلی نشي کولی را غورځيږي دی دا چې زین په دغه بیا سړی کولی شي لیکن رسول الله په داسې اس باندې دغه شو عرین چې هغه بربندو زین پینو وفي عنقه السيف او داغه په سټ مبارک کې تور راځوړنده دا د بهادرۍ او د شجاعت نښه شوه که نه شوه په هغه کې هغه راځوړنده کړې وه توره معلومه شوه دا خبره چې داسې څه خطره مطرۍ او ټوپک واچوې راځوړندې کې غاړه کې بلکل جایز دي راغې وهو یقول او پیغمبر علیه السلام د صحابه او ته وي مه یریږې مه یریږې لم تراعو مه یریږې د لم راضی د پاره د نفي د ماضی نو د لم تراعو دا مطلب دی چې تاسو نه وی یریدلې خو دلته د لم په معنا د لا سره دی ښا لم تراعو م یریږي تاسو ثم قال بیا رسول الله اوی چې خو خلکو ته اطمینان ورسه ملو شو رسول الله مدینه ته راغی نو ثم قال بیا رسول الله او د اس په باره کې وای الک اسنو سے دریاب و دریاب ثم قال بیا رسول الله او زیت معلوم دی وجدناه منګه اوموند دا اس بحرن دریاب مړه اسنو اسه سه سه دریاب و دریاب خلک د اس تشبیه د دریاب سره ورکوي څنګه چې دریاب مسلسل په قلار رواني دقه سخه اسنی هغه مسلسل په قلار رواني دبیږي نه کمزورې اس چې داسې دې ځای نه دغه ځای پورې دی بوځه د چروازې پورې بیا خو دغه نی د تګ نی و ان نو وجدناه منګه اوموند دې بحرن دریاب او قال یا دسی وی چې انه لبحرن الک دا خو اسن دې اسه دغه دې دریاب دې دریاب باب ما جاء دا باب دې د هغه چې کوم راغلی دي فی حلیت السیوف پکالی د تورو کې الکه توري ته کالی اچي شوقین نوی د توري په دا جې نه دا سټې چوته وي دلته کله نه کله سپین په ولګي سونه په ولګي یا دا موټه نه لري د موټي کې دغه لګي سونه یا چاندي دا لګي دا جایز دي کنه نو ښه خبره دا ده چې ساده توري او که ساده توره نی نو که دې سټی باندې لګوئ سره مره نو خیر دی خو دا موټي چې تاسو کم ځای نیسئ نو دې ځای باندې دغه مه لګوئ سونه دا مه لګوئ درته به راشي دا دې اوس را روان دی حضرت ابو ماما رضی الله تعالی عنہ دی په شام کې دی د د شاګردان دی ملګری د ترالل چرالل ورته او دا توری دی او دی تورو دی موټو کې چا چاندی لګولې ده او چا سونه لګولې ده حضرت ابو ماما ورته وی دا سکوي دا ولی صحابه کرامو چې علاقه فتح کړی دي نو په دې چاندې فتح کړی دي یا صحابه کرامو چې علاقه فتح کړی دي په دې سونې فتح کړی دي د صحابه خو بساده توري وي ساده خدام په خیر کې دا شمواله پسان ولې کوي لک پسان سخاوتو کې سخاوت څنګه وې د دین خبر نه چې سړی میدان جنگ ته لاړ شي او یو روپې ولګي نو د وسونه د هغه زیات اجر دی نو چې دا سونه تاسو دې تور باندې لګولې نو دا سونه راشه خیرات کې خدایم په خیر کې چې الله د اجرونو ثوابونه درکړي دا دغه چې دی دا شاندې دا دغه کوي خیرات کې چې الله چې ثواب درکړي نو وی دا باب دی د هغه چې کوم راغلی دی فی حلیت السیوف پاغه کالی د توري کې چې توري ته چې ما وی سونه دغه کې پورن خله یا چاندی و پورن خله نو دی موټي باندې من خله نور کا خلی نو خیر دی ابو امامه کې دې شي چاته نامه یاد نه خاصه چاته یاد ده نه ده یاد سودی ابن عجلان دا غنامه و خلک وخت ډیر تیر شوی دی سودی سودی ابن عجلان نو دی وایي چې ما واورېدل د ابو امامه نه دا سلیمان وایي یقولو هغه وی دا کم خلک چې ورغلي دي او د سره ناست دي او دا قسمه قسم ښایسته تورې وي ورسره نو دی ورته څه وایي لقد فتح الفتوح یقینا حاصل کړي دي فتح له لقد فتح الفتوح یقینا حاصل کړی دی فتح لا دا سونه علاقه چې مسلمانانو فتح کړی دی لقد فتح الفتوح یقینا حاصل کړی دی فتح لا قوم یو قوم دا قومون د فتح د پر فاعل کې او مراد د قوم نه لاندې لیکي صحابه دی صحابه او چې د علاقې فتح کړی دی دا شام فتح شو د ایران فتح شو د عراق او دا ټول علاقې فتح شوې ولې دا د څه په زور ما کانت حلیت سیوفهم نو کالی د تورو داغوی ما کانت نو حلیت سیوفهم کالی د تورو داغوی الذهب اسر ولا الفزه ونسبنا نو تاسو ته دا سره او سپینه چولی دی منس کې اسې پړه قاپړوق شته خو حقیقت کې توره موره نشته د صحابه او منس کې توره وه بهادری وه ظاهر کې پړه قړوقنو ها نه سرو نه سپینې په لګولي وو انما كانت یقینا و حلیتهم کالی د تورو داغوي یقینا و کالی د تورو داغوي العلابیه علابی دا جمع ده دغه ته وایي پلی یو ته علبا وی علبا پلا پلا خو پیژنې کنه بدن کې ني ساروی بدن کې پلا جمع علابی راځي بیا خاص کر هغه پلا چې د اوخ په دې سټ کې وي نو د اوخ په سټ کې چې کوم پلا وي نو لاسې زیا غوندې پلای او ډیره دغه مضبوطه وي پخوا به خلکو غا حکه به وته کې سبه وته بیا غدرې غاخې غونې شي دي غاخې دا به شي دغه کوله مونږ بخپلو نو دا به په دې پله تړلې وه لمده تازه پله راوالي نو په تازه پله چې شی وتړه که نه نو داسې ټیټ کې چې اوسپنې بیا یونه دغه کوي نه کلکوي نه دا به تازه پلو او شی به د پیوتړ نو بیا به ورچ شو نو د صحابه چې دی توري سوي د تورو خایست سو دا پلی دا پلی به راغشته وي د دغه د تیکی یو سر نه بهم تاو کړی وي بل سر نه بهم تاو کړی وي د دې موټي نه بهم دغه کړی وي تاو کړی وي دا ساده پاله دغه ها العربیه پلی والانوکا او انوکو والانوکا او انوک ناسو دی قلی والانوکا قلی او والحدید اوسپنه بدا اوسپنه به وې ساده پاده لیکن څومره لوی فتح حاصل شوی ځکه چې مخامخ دشمن سره مقابله ده او خاص کر بیا د غرمې ډیر احتیاط د شپې ډیر احتیاط اوس تاسو په سفر روان یې د جهاد په سفر او یو ځای کې تاسو آرام کوئ د غرمې یو ملګری د اونې لاندې ودکیږي او توره راوالي دي هغه کې راځوړند کی ونه کې دا طریقه جایز ده که دا جایز نه ده وی حالاتو ته ګورئ که حالات خطرناک وو نه ځوړندوي او که حالات خطرناک نو نو بیا را ځوړندول څه دي اجیز دي خیال دی تاسو ټوپک دی نن ټوپک د سره دی ملګرو سره روان یې یو ځای کې آرام کوي دا ټوپک راوالی پاسې را ځوړند کې ونه کې جایز دي که نه صحیح دي که نه دي صحیح ما وی که حالات صحیح وو بالکل صحیح دي که حالات داسې ګډوډ وو بیا مه کوئ من علق سیفه هغه څوک چې هغه را ځوړنده کړه توره بشجرې په ونه کې او دا په کوم حالت کې فی سفر په سفر کې په سفر رواني او چې دی نو ته یو ځای کې آرام کې او توره را ځوړنده کې دا کله عند القائله په وخت د قائلې کې دا راځي د قال یقیل نه قیلوله خواب نمروز نمروز دا د غرمې خوب یا د غرمې آرام ته څه وایي قیلوله نو قائله د دې دوه معنی راځي غرمې ته هم قائله وایي لکه رستو به راشي او قائله د غرمې آرام ته هم وایي نو عند القائلت په وخت د غرمې کې یا دسی وای په وخت د آرام د غرمې کې چې تاسو د غرمې آرام کوي او تور راواله دغه کې زوړند کی عند القائله په وخت د آرام کولو د غرمې او یو حضرت ابو سلمه دی دی دواړو ته خبر ورکړی دی خپل واقع بیانوي انه چې یقینا دا اجابر غزا دی غزا ته لاړ مع رسول الله صلی الله علیه وسلم سره د پیغمبر علیه السلام د پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام سره غزا ته لاړ قبل نجد په طرف د نجد علاقه دا دی په لولاکی نه دی داسې د اوچتې علاقه وی دا طائف هم په نجد کې راځي دا ټول علاقه نجد دی په طرف د نجد مدلی غالبا دا دی غطفان قوم نه دی غطفان چې هغه ډېر جنګجو قوم دی د هغې سره دا جهاد و د هغې سره دا په دویم کال د هجرت باندې دا دغه و دا تلي و نو رسول الله چې دی لاړ دا جابر وایي زه د پیغمبر سلام سره لاړم جنګ ته غزا ته په طرف د نجد فلما قفل رسول الله صلی الله علیه وسلم کله چې را واپس شو پیغمبر علیه السلام فلما قفل رسول الله صلی الله علیه وسلم کله چې را واپس شو د جهاد نه رسول الله نو قفل جابر هم واپس شو معه دا غسره دا دلته ځان غیب فرض که خان داسې نه وي زرا واپس شوم قفل نو جابر هم واپس شو معه د رسول الله سره نو راتلل راتلل صحابه دي فادرکتهم القائله نو را لاندې کدوی لا غرمه دلته د قائله معنی کوي غرمه فادرکتهم القائله نو اومن د دوی لا را لاندې کدوی لا غرمه غرمه پې رالله په دې صحابه و چرته فی وادن په یو دره کې فی وادن واد خورتم وی درې تم وی فی وادن په یو دره کې الکه هغه دره څنګه وه چې ډېر زیات بوټي و پکې کثیر العزاه چې ډېرو په هغې کې ونې عزاه هغه ونه ته وای مدلی چې غټه ونه خو د غی ها ازغو ولا ونه استود ته نه وای کوم ونه چې هغه کې غنی وي د غنو ولا ونه ته دغه وای عزاه کثیر العزاه چې ډېر وي پاره کې ونه نو هغه ونې داسې نه دي تاسو که ګورئ موږ خو نور نه دي کتلي د مدینې منورې او د مکې مکرمې منځ کې دا خشکه علاقه ده نو هغه دونه ډېرې غټې ني چې اوس دې پنځه شپږ کسان د هغې لاندې ودغه شي صحابه چې دي دمه یې کوله هر سړی لاړ یو ونې ته او د هغې لاندې وده شو رسول الله صلی الله علیه وسلم ته یو ښکلې ونه دغه کړه منتخب کړه چې حضرت ته دلته ارام وکړه ها فنزل رسول الله سلام راکو شو په دغه ځای کې پیغمبر علی السلام سره د صحابه وتفرق الناس خارش خلق خارش خلق یستذلون چاغوی طلب د سوري کو بشجر دونو دونو دا سوري طلب کو سوق یو نیتا سوق بل ونیتا فنزل رسول الله اسلام نازل شو پیغمبر علیه السلام تحت سمورتن لاندې د یو کیکر د یو کیکر ونه وا او لګه خو په دې ټولو کې دا غي لاندې غا راغی چې راغی اوس ګوره د ترجمه الباب ته فعلق بها غرمره آرام کوي ونی له پیغمبر علی السلام راغی فعلق بها راز وړاندې کړه په دې ونه کې را زوړند کړه په دې ونه کې سیفه خپل توره توره را واغشته او دلته را زوړند کړه چې زوړند کړه ونمنا یا ونمنا خیال لري ونمنا منګه ودشو چې ګورو فایزا رسول الله صلی الله علیه وسلم ناګن پیغمبر علیه السلام یدعونا منتا وازونه کوي چراشه صحابه ناګن پیغمبر علیه السلام یدعونا غیب आवाज کو منتا چې ورلو چې ګورو و اذا عنده ناګن د پیغمبر علیه السلام سره عربی یو باندې چې و هم دغه قوم نه دی چې دا کم قوم سره جهاد وشو دا اعرابیانو د دغه قوم یو سړی دی غالبا دا د دې قوم سردار دی ښا سردار دا راغی پیغمبر علی السلام ته چې ورالو نو پیغمبر سم سره یو اعرابي باندې شي نو رسول الله واقع بیانې دا بنده باندې چی ګوره دا ګوره فقال نو رسول الله وی ان هاذا دا باندې چی چره اخترت علیا راوی وست په ما باندې اختراع دی ته وی چې د تیکی نه تور راو باسي اخترت علیا راوی وست په ما سیفی تور زما زما دا توره چې په تیکې کې دی ونه کې را ځوړنده وه دغه توره یې راواغېسته او راویویسته وانا نائم زه ودومه چې ودومه فاستیقظو فاستیقظتو نو زه راویښ شوم وهو او دا توره چې دا فی یده دا د ده په لاس کې وه زما توره یې دغه کړه او په لاس کې ده زه پرې راویښ شوم توره په لاس کې وه خو سلطن په داسې حال کې چې راایستلې شوې وه د تیکې نه سلطن راایستلې شوې وه اوس رسول الله ته نیولې دی ناسې تاسو ګوره چې اشجع الناس مخکې صفت تیر شو که نه په ټولو خلکو کې رسول الله سو بهادر اوس توره دا دشمن دی د سر دشمن دی او توره رئیس دی دا او چاته کړی دا او وی اوس به درانه سو خلاصي د پنوسم پروا هم نشته پروا خدای خبر چې زوی چې ما بس کولی فقال دی عربي وی مې يمنعك مني سوق بخلاص کی تعالی زمانہ سوق بخلاص کی تعالی مني زمانہ مې یمنعک مني څوک به تا خلاص کی زمانه د ډیر اعتماد د وجه نه دا ټکی بار بار وای څوک به دې رانه خلاص کی څوک به دې رانه خلاص کی نو ما ورته سوې ګوره نه پروام نشته قلتو ما ورته وې الله الله دلته خو نشته الله الله به مې دنه خلاص کی الله به مې دنه بچ کی الله به مې دنه بچ کی سلاسن دا ټکی مو ته درې پیری وی دا راغی بل روایت کې برازي یو را بشي درته حضرت جبريل راغی او چې جبريل راغی ولې سوک ورک چې دا تورو چتا کړی دا او د سوک سره د رسول الله په خپو کې را پریوت چې را پریوته توره ته هغلته وغورځېده چې هغلته ته وغورځېده رسول الله ورغی اتوره راواغشته دته اوچته کړه اوس به تانه تا مانه سو خلاصي نو یو روایت کې د سرازي هم د سړی بچي وو وای هغه څوک به مې د نخلاص کی چې چا ته زما نخلاص کړي خپل خبره کوي هغه څوک به مې د نخلاص کی چې چا ته زما نه خلاص کړي ها پکار خدا و چې ډانګونه راغشته وي او صحابه ته وی چې وهي نه نه نه نه ولم يعاقبه رسول الله غلس سزا ورنکړه وجلس او کیناس هغه سړی رسول الله سره کیناس بیا بدر تراشی رسول الله وته وی الک داسې چلوکا چې اسلام راوړه هغه وی حضرت اسلام نه راوړم خدا مې د سره واده ده چې نه به زه تا سره جنګېږم او نه به د هغه خلکو مرګتیا کوم چې څوک تا سره جنګېږي وی ښځه چې لاړ خپل قوم ته وی یا په تیاره کې پراتو خلکو دا څه کوي زه خو لاړم دغه سړي له رسول الله ښي نو هغه اخلاق د هغه کردار د هغه عزت د هغه اکرام اخو څه عجیبه غوندې سړی دی قوم راشه مسلمانان شي نو بیا دې مسلمان شو د ده د وجې نه ډېر خلک دغه شو ښه مسلمانان شو مدلي خو دلته خبره دا وه چې یعنې توره یې راواغېسته د غرمې او دغه کې راځوړنده کړه وروا موسى بن اسماعيل عن ابراهيم ابن سعد عن الزهري قال دې کې دا ټکی دی وی الله ما بدن اخلاص کی الله ما بدن اخلاص کی فشام السيفا نو پتی کی کې دن نکړه تورا فشام السیفه نو پتیکی کې دن نکړه تورا او رسول الله وی او فها خبردار هو دغه عربي چې دی زا جالسون دا ناسته ثم لم يعاقبه بیا رسول الله غته سزا مزه ورنکړه باب لبس البيزه لبس اغستو ته وای بیزه تاسو پرون ویلو هغه د اوسپنې ټوپې نه خود د میدان جنگ ته ځي او د اوسپنې ټوپې د په سر کړې ده دا جایز دي که دا جایز نه دي دا ځینې خلک وایي نه جایز نه دي ټوپې موپې او زغرې مرې دا ما چوي بس په الله اعتماد کوي په الله باور کوي امام بخاری وای نه د رسول الله نه زیاته باروسا په الله د بل چا نه و خو هغه به د اسباب استعمالول اسباب په زید اسبابو کې استعمالول دا زموږ د دین حصہ ده باب لبس البیضه دا باب دی د اغوستلو د اچولو د خود دا صحیح دی کنه دی صحیح وي بالکل صحیح دی عن جرح النبي صلی الله علیه وسلم دا غزخم د پیغمبر علیه السلام یوم احد پرز د غزوه احد لاندې شاګردان ته تپوس کوي چې مونږ خو دومره اورو چې رسول الله په احد کې زخمی شوی و دا غ زخمی کېدو په باره کې ته تپوس کوي چې دا څنګه زخمو او څنګه زخمی شو نو فقال سهل وتوي جواب کې چې جرحه زخمی کړی شو وجه النبي صلی الله علیه وسلم مخ مبارک د پیغمبر علیه السلام دا یو وکسرت او مات کړی شو رباعیته دا رباعی رباعیته هغه رباعی ده تاسو ویلیو مخامخ دوه غاښونه پاس او دوه غاښونه لاندې دي ته صنایا وایي بیا د دې دوو پسې پاس او لاندې یو خوا بل خوا دا یو یو غاښ چې دی یو طرف ته او بل طرف ته او لاندې یو طرف ته او بل طرف ته دې ته سوی رباعي د رسول الله صلی الله علیه وسلم دا لاندې لاندې خي طرف ته دا غاخ نه دی رباعي دې دوو ته مخامخ د دې سیټ ته چې دا کم دی دغه مات شو تاسو وک و څنګه دی وهوشمت او ما تکړې شو البيزتو خود على راسه پسر د رسول الله ور دې ځنه امام بخاری ثابت کړه چې رسول الله صلی الله علیه وسلم په وحد کې دغه په سر کړو ا د اوس پنې ټوپه په سر کړې ونه چې رسول الله په سر کړې دا منګلم جایز شو تاسو ویلو پرون دا دوه کسان غټ بدبخت او د بدبخت او بدبخته یو عتبه ابن ابي وقاص د حضرت سعد ابن ابي وقاص رور د عتبه دې بد نصیبه پر رسول الله باندې گزار وکړو چې گزار یو کنو دې گزار سره د هغوی د غاښ مبارک شهید شو بیا پرون تاسو ویلو پیغمبر سم ورته خیری وکړي یو بل بد نصیب او عبد الله ابن قمیعه هغه پر رسول الله باندې چې گزار وکړو تیږي گزار وو دا سر باندې چې کم خود د اوس پنې دا مات شو او چې مات شنو دې دلته کې دې پاس دې ټنډې باندې نه نوت چې پټنډ نه نوت هغه نه وینتله او هغه وینه نو درې ده ها فکانت فاطمه تو نو حضرت فاطمه چې د رسول الله لور ده تغسل الدم هغه به وینځل وینه وعلی او حضرت علی یمسکو هغه به بندوله ګوته متوي پکې خو تاسو ویلو به به امر وړلې خو کار نه کېد فلما رأت هر کله چې فاطمه ولیدله چې ان دم وینه چې ده لا یزید هغه نه زیاتیږي الا کثرتا مګر په ډیروالي کې چې څونه پې وباچو وینه زیاتیږي کار نه کیږي نو اخذت حسیرا هغې راواغشته پوزه کې فاحرقته هغې وسوځو سیره دې جوړه کړه حتی سواره تر دې پورې چې دا پوزه کې وګرځې د رمادن ایرا ایرا شو د ایرا بیا راواغشته او ثم الزقته بیا حضرت فاطمه اون خلول د ایرا دغه د زخم پورې نفستم سکدمو بند شولا وینا مطلب دا دی چې په میدان د جهاد کې خود استعمالول دام صحیح شو باب من لم یرا کسر السلاح عند الموت د زمانه د جاهلیت کې چې کم سړی به داسې نامور غوندې سړی به نامور او به مړ شو نو کله به وصیت وکړ کله به وصیت نو کړي نو وارثان به را پاسېدل د ده چې څومره وسله ده ټوله به یې ماته کړه ولی اوس به هغه مړ دی او د هغه وسله به اوس بل څوک استعمالوي دا خو بده ده د هغه به چې څومره څاروي وو هغه یې راواغېستل هغه به یې دغه کړه حلال به یې کړه ختم به یې کړه اوس دا طریقه دا جایز ده که دا جایز نه ده نو امام بخاری وی دا طریقه جایز نه ده هلکه وسله ده اوس ټوپک دی دی او کاکا دې مړ شو ته به دا نامور سړی اوس به دا بل څوک استعمالوي دا خو بده ده ټوپک راوالې ټوټې ټوټې کې تماچه راوالې ټوټې ټوټې کې هلکه دا خو اسراف دی د مال ضایع کول دي دا جایز نه دي باب من دا باب دی د هغه چا لم یرا چې هغه جایز نه ګڼي لم یرا چې هغه جایز نه غني کسر الصلاه ما تول د وسلې عند الموت په وخت د مرګ کې ما وی جاهلیت زمانہ کې به چې سړی مړ شو نګ داسې نامور غوندې به نو وارثانو وسوي د د هغه وسلې به راواغشتي هغه به ماتې کړي حدثنا عمرو بن عباس قال حدثنا عبد الرحمن بن سفيان عن ابي اسحاق عن عمرو بن الحارث قال دام حدیث ابل رستیر شو عمرو بن حارث دا د رسول الله صلی الله علیه وسلم اوخه دی د حضرت جویریه چې د رسول الله بیبي د هغه رور دی قال دا عمر وی ما ترک رسول الله صلی الله علیه وسلم ندی پریخی رسول الله د خپل ځان نه پسو نی روپی پریخی وی نی اشرپی پریخی وی نه بلسو نه بلسو الا صلاحه مگر وصله داغو رسول الله د خپل ځان نه پس وصله پریخی وه د قټه کې راغی وګورئ رسول الله د دنیا نه رحلت وکړو داغه سزغری وی نیزی وی ستوری وی دا وسره وی دا ته پاتې شوی اوس رسول الله نامور انسان دی لوی هستی ده لیکن صحابه او داغه وسلې ماته نکړي نو چې صحابه یو کار نکړي نو زه ته به څنګه وکړو الا سلاحه مگر وسله داغه دا یو وبغلتن بیضاء او بل کچر سپینه تاسو ویلو کنه د ایلې د علاقې چې کوم بادشاه و ابل ورځ مو وی هغه رسول الله ته تحفه کې د سپینه کچر را لېږلې وه او کچره د هغه سپینه و ارزن او ځمکه ځمکه وه خو هغه ځمکه داسې د که نن سبا تاسو ته وایې سرکاري د رسول الله ملک نو دغه مشترک ازمکه او د بیت المال جعلها چې رسول الله ګرځولې واغه صدقتن صدقه خیرات دا بل رستاسو وی د بنو نذیر علاقه کې ازمکه وه د خیبر علاقه کې د ازمکه وه وسره خواته یو بل علاقه د فدق هغه ځای کې د ازمکه وه د دې حاصلات براتلل پرون تاسو وی کابل ورځو د حاصلاتو نه به د رسول الله د بیبیانو خرچه پوره شوه ځکه چې رسول الله ټول ځان د دین د پاره وقف کړو نو د دې وجه نه دا وی خرچم د بیت المال نه و چې د بیت المال نه کم شي زیات شونه بیا به پاغي وسلا غشتله او سونه به غشتل باب تفرق الناس دا باب دی د خوریدو د خلکو عن الامام د خپل حاکم نه عند القائله په وخت د غرمې کې والاستزلال او ځان ته سوري کول به شجر پونو الکه سفر دی او په سفر کې تاسو یو ځای کې آرام کوئ او تاسو چې کم امیر دی مشر امیر داغه نه تاسو خواره واره شئ او ځان لې پرېږدئ نو دا څنګه دی هسې جایز خو دی امید ګله خو ګورې چې د مشکلاتو ته وګورې نو په کار نه دی ګوره رسول الله صلی الله علیه وسلم په دغه سفر کې د یوونې لاندې آرام کو مرګري ته خواره واره شو په منځ کې هغه عربي رانغی چې راغی توره راواغشته په رسول الله باندې دغه کوي اوس گزار کوي ټیک د چې الله تعالی د خپل پیغمبر علی السلام حفاظت وکړو هغه ته اوس مسله نشته خو ما ته خوشته تا ته خوشته خه خبره ده چې سړی ځان لکیږي نه تفرق الناس خواره واره کېدل د خلکو خورېدل د خلکو عن الامام د خپل مشر نه عند القائلة په وخت د غرمې کې حضرت جابر وی عمره وخت تیر شو انه غزا چې دا جابر غزا تلار مع رسول الله صلی الله علیه وسلم سره د پیغمبر علیه السلام نو چې واپس راتلل فادرکتهم القائله نو اوموند دوی لغرمه غرمه په دوی باندې رااله فی وادن په یو دره کې کثیر الازاه چې ډېرې وي په هغې کې ونې ازاه هغې ونو ته وایي چې هغې کې غني وي فتفرق الناس خواره واره شو خلک فی الازاه په دا ونو کې او یستذلون هغوی ځان ته سورې کو بشجرې په ونو فنزل النبي صلی الله علیه وسلم نازل شو راکو شو پیغمبر علیه السلام تحت شجره لاندې د یونی پټولونو کې دا خستونه و فعلق بها سيفه را ځړند کړه پدې کې خپل توره ثم نام بيود شو فاستيقظ رسول الله را ویښ شو چې ګورو ورجل عنده یو سړی د د سره هغه عربي وهو لا يشعر او پیغمبر علی السلام لا په خبر نو لا يشعر به په د خبر نو چې دا سړی راغلی دی دا سړی راغی او بیا په منځ کې هغه دی زما توره را واغشته او په ما پسې راوویسته او بیا ما ته وویل اوس به دې رانه څوک خلاصوي اوس به دې رانه څوک خلاصوي ما ورته وی الله به مې خلاصوي الله به مې خلاصوي الله به مې خلاصوي نو سوي صحابه او ته ان هاذا یقینا دا سړی چې دی اخترت سیفی اگر او است زما توره ثم لم يعاقبه بیا پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام د ته سزا ورنکړه باب ما قیل دا باب دې د هغه چې ویل شوی دی فر رماح په بار د نيزو کې الک د نيزو جوړول د دې څومره اجر او ثواب دی یو لوار دی غریب ناست نیزه جوړی یا ته لوار ته وای چې مال نیزه جوړه کا خو په دې نیت وای چې سبا خیر سره جهادي کنه د دې کافر او پر اخیټه وهم په دې نیت جوړ کې د دې اجر څومره دی او چې بیا ته په میدان جنگ کې دا دغه استعماله دا نیزه استعماله د دې څومره اجر دی په جوړولو داږي کې او په استعمالولو داږي کې ها باب ما دا باب دې د هغه قیله چې ویل شوی دی فی رماه په بار د نيزو کې ويسکرو او ذکر کولی شي عن ابن عمر دا عبد الله ابن عمر نه عن النبي صلى الله عليه وسلم اغا ذکر کوي د پیغمبر علی السلام نه مدلی دا کم سند چې دی نه ذکر کوي غالبا دا غي وجه دی چې دا سند د د په شرطونو برابر نه دی نو اسه تعلیقا ذکر کوي وی ذکر کولی شي د عبد الله ابن عمر نه او عبد الله ابن عمر ذکر کوي د پیغمبر علی السلام نه پیغمبر علی السلام سوی په دنیا کې بهترین کاروبار او بهترین رزق هغه دی چې د نیزې په زور د کافرو نه اخلي په دې نیزو باندې د دوی د سرونه وهي او چې کم مالی اتی په غنیمت کې راوړي نو دا بهترین رزق دی بهترین بهترین ځکه دی چې دې کې د مسلمانانو اوچ سربلندی ده د اسلام سر سربلندی ده او د کافرو چې دینو ښکتوالی دی سرګونی ده نو دا بهترین رزق دی دا لار شي جهاد ته نن سبا او د شریعت مطابق جهاد وکي او بیا په جهاد کې نن سبا چې واپس راځي په غنیمت کې تا ته واته ټوپه کې ملو شوی وي او هر یو ټوپک د یو لک روپو وي نو تا اته لکه لکه نه لکه روپۍ درته په معمولي وخت کې میلاو شي خو نیت به دې د غني د غنیمت نو رسول الله وی جعل رزقي ګرځول شوی دی زما رزق تحت ظل رمحي لاندې د سوري د نيزې زما زما رزق چې دی زما د امت رزق چې دی دا د نيزې لاندې دی دا نيزه پې راواله وتوی سمېږي که نه سمېږي چې نه سمېږي ورته ور استعمال کا او چې ور استعمال لیکړه قتل لیک یا د دې علاقې نه وشړ او غنیمت ته ملاو شو دا بهترین دغه دی ادري رسول الله ما به ټول د کور خوراک د سنو د بنو نذیر زمکه وا او دا هم د نېزې په زور دغه شوي وه که نه د خیبر ځمکه وه دا هم د نېزې په زور حاصله شوې وه او فده کلکه دا هم د نېزې په زور باندې وه معلومیږي د فضیلت شوخه چې په نېزه کې ور ډېر زیات رزق دی د الله رضا هم ده د دنیا حاصلېدل هم دي فأب وجعلت ذلتو او ګرځول شوی دی ذلت وسغار او خوارواله علامن په هغه چا خالف امری چې هغه زما د حکم خلاف کوي ایمان نه وروړي مراد دلته د ذلت نه ذلیل کېدل او خوارواله مراد څه دی جزیه چې دا خلک زما حکم نه مني او موږ په دوی باندې ورشو چې په ورشو هغوی راته سر ټیټ کی نو موږ په هغوی باندې سالانه جزیه ولګو چې هلکه دونه سالانه ټیکس به راکوئ دا دغه دی د دې نه ذلیل نه ذلیل ژوند بل نشته حدثنا ابن يوسف قال اخبرنا مالك بن غنم بن نصر مولى عمر بن عبد الله غن نافع مولى ابي قتاده الانصاري غن ابي قتاده حضرت ابو قتاده دا واقعه مخکې تیر شو صحابه کرام دی سره د رسول الله رال الذلحلیفه ته د ذلحلیفه نه احرامونه وکړل رسول الله هم احرام وکړو صحابه هم احرام وکړو په دې سفر کې وسره حضرت ابو قتاده مو خو ابو قتاده احرام مو نه کو ځکه د مقصد مکان و دی زس زه پورې او سره لاړ شم بیا به ته واپس راځم انه کان دا ابو قتاده مع رسول الله صلی الله علیه وسلم سره د پیغمبر علیه السلام صحابم دی رسول الله هم دی ابو قتاده هم دی حتی تر دې پورې ځاکانه چې شو د ابو قتاده به بعضې طریق مکه په بعضې لاره د مکې کې چې د مدینې نه مکې ته کومه لاره ده وسره روانو نو تخلف دا ابو قتاده رستو شو د رسول الله نه مع اصحاب له سره د ملګرو چې د دو او محرمین هغه محرم و په احرام کیو وهو غیر محرمین او د محرم نو د ابو قتاده انډیوالان هم په دې سفر کې وو ابو قتاده نو چې څه ځای پورې لاړل نو د ابو قتاده سره د خپلو ملګرو چې د دې حرام نو د ملګرو احرامو لږ د عامو ملګرو نه رستو شو د صحابو نه رستو شو چې رستو شو ابو رستاسو ویلو یو ځای کې اوس دمه کوي ناستی دې ملګرو پورې د غونډې ویخ کې دغه ولیدو زیبرا ځنګلي خر چې ویلي د جوی خدای نو سوق دیوم خکاریانو ته زمونږ حرام دی په خپل هم نشو کولې چاته ویلم نشو ابو قتاده لیدل نه دی چې نه غن ابو قتاده په نظر ولګید وی چې وای خدای ګدا خو خکار دی بس د کتو سره په ځان باندې کنټرول نشوم داسې په اس باندې ټوپ کړو چې ټوپ یې کړو نظام ته لاندې پاتې ده او چابک هم ته لاندې پاتې دی وایي دا نظام یې راکې هغوی ورته وایي تا له نظام نه درکو دا خو تاسو موږ تا سره امداد کو په ښکار کې محرم خو امداد نشي کولی وی خدا چابک مې راکې هغه ورنکو په خپل راکوشو نه زم واغشته چابک هم واغشته مدلی وګوره کنه په سفر کې دغه استعمالیږي کنه استعمالیږي نيزه هغه د استعمال د نيزه راغی او چې لاړل هغه هغه هغه دغه وو اخکار یو او به راوړو پوخې کو ځنې ملګرو یې مونږ نه خو لکه دا خو ښکار دی زمونږ حرام دی ځنې ملګرو یې چې نه ولې نه خورو نم ښکړی دی نم ورته ویلی دی نم ورته ښودلی دی ښه چې الکه دا نظام امراکه او دا چابک امراکه ایو ناویلوه چې دوی ورکی دل صوته چابک دل فابو نو هغوی انکار وکړ چې چابک نه درکو وی ښه چې چابک نه راکوی نو دا نیزه خو راکه فسألهم نو سوال وکړه د دوی نه رمحه د نیزې د ده چې دا نیزه خو راکه فابو هغوی انکار وکړ سخت غوسه شو و ابا بعض او انکار وک بعض چې مونږ خو په احرام کې ونو څنګه وخورو خیر بیا دوی روان شو تاسو ویلی ابو قتاده د مخکنه د رستنه خپنه ده د پټه کړه چې دا به رسول الله له ورکو فلما ادرکو رسول الله صلی الله علیه وسلم کله چې دوی را لاندې کړ رسول الله نو سألوه تپوسه ته وکان ذالک دلی چې دا اخکار مون خوړی شو کنه نو رسول الله وته وی وینا خو بم وته نه وکړي وینا وی خودنه خو وته نه وکړي وینا فقال پیغمبر اسلام وی انما هي تومه یقینا دا چې دا یو خوراک دی دا خوراک دی اطعمکموها الله چې تاسو باندې او خړه دا الله